مسئلې باندې سر خلاص نشو نو دین یو دایره ا شریعت تاسو موږ نه چته تاو کړی دا اوس تاسو په ویلو نه دا غول خوري نه نه الکه دین خو یو محدود خط تا کینچ کړی دا نو دې کې څه غوتوالو ضرورت تا تاسو په دې خبرې پوه شو شجی فإن التجمل في الاجتماعات العظیمة دا شایستگی او خی جامع اغوستل او ځان ښایسته کول په اجتماعات عظیمو کې والمنافسة فيما يرجع إلى التباهی دیدن الناس او منافست پیغه کې چې هغه فخر ته ترغیب پیدا کې دا د خلق عادت تا او شایسته جامع او یو بل سره ملاو کې دل او دا غیره نو شریعت هم دی شیونو لحاظ وسات دریم نمبر وجه دی تیسیر جعل ما یرغبون فیه طاعات چی کوم شی کی خلق رغبت کئی او خلق تا طبعا کوم شی مزه ورکړي شریعت هغه چې مقرر کړی دی هغه نه عبادت جوړ کړی دا حالانکه آ طبعا خلق ته مزه ورکړي شریعت دور دی خلق طبیعت لحاظ ساتلی دا چې هغه مقصد دا چې ګرځولي دی عبادت ګرځولي طبعا تا ته دا نه مزه درکړي چې صفا جامې دی اغوستي او خوشبویي دی لګولي طبعا مزه کوي کنه شریعت دا عبادت ګرځولی ده چې طهارت څه شی ده عبادت ده نو دې کې ته ووایه اسانی نه ده تا ته طبعا دا نه مزه درکوي چې داسې یو ځای کې د تاسو اجتماع یا سره جمع دي ملګري چې هغه ځای دې ښه پاک وي او صفا دي او خوشبویه دي دا مزه نه ورکوي سړي ته طبعا شریعت دا عبادت ګرځولی چې تاسو جماعتونه صفا کو دا د اجتماع ټیم وي پنځه وخت تاسو پکې جمع کېږو صفا سوتره دې وي او دغسې مقصد دا دی چې ښه ښایسته دې وي او خوشبويي دې خېژي او پکې ته عطر دې سړی لګوي او چرته دې پکې ګندګي نه وي نو دا د عین طبیعت تقاضا نه ده چې داسې ځای دې اجتماعي که جرګه دې داسې ځای چېرته ناسته وي چې خلک پرې داسې ځای ناست وي چې هلته دې متیاز او د غلو څه کېږي بوی دي دا چا طبیعت وایي نه نو شریعت داسې شي نه هم عبادت مقرر کړي چې عین د طبیعت چې دي تقاضې دي عین د طبیعت تقاضې دي بهر حال یقین به دی په شرعی احکاماتو باندې رئیسی شاہ صاحب دا سی په عجیب انداز کې شریعت پیش کړی دا کنه چې په خدای یقینو کا چې بالکل ولکن لیطمئن قلبی درجه ته ورسیږي او چیرته په شریعت کې نظر ته تنګی ښکاری او نه به مقصد دا سی هغه در تخکاری وای بچ ساجیبا یو نظام د شریعت چې دا سوچ وو کې شجی جعل ما يرغبون فيه طاعات والاغتسال یوم الجمعه ځکه به جمعې په ورځ لامبي چي جي او صفا کپړې به دې اغوستي غټه اجتماع سي او لامبېدلای نه یې دغسي ګرمي شي سره یو بل ته به یو بل بوی وردرومي سړي ته به قی ورنه وردرومي یو بل نه او خولې دې ګنده بوی دي ګندنه دې ورخوړلي شریعت وایي نه چي تاسو جماعتو ته ځو تاسو دې ګند خوراک نه یي کړی تاسو دی پیاز او ګې دا شي نه نه خورل یالته په بل ملګری سره غور واره وکا او مقصد اختکې ورنه ورجی نو چور دی شریعت پاکی چکه لحاظ ساتي ول او خلاف ثابت ته چالر طالبانو پیاز وای او مقصد رائے بس علاقه دا ته سکه جمعات تا او بیا مقصد مدرسې جمعات کو دنیا خلق بس او غرب د خیز الکا شاخ لسا فاکا پاکه کا چې د نصاری د زیر زیر غاخونه دینی ولیا غندنه دی پس خوړلی ترشته وای دا خلی کا ډیرانی تا خو ډیرانی شجی سم مسواک سم صفا غاښونه تک سپین او بیا طالبانو سره خو نصار هر چاته بد دی خو طالب سړي سره خو نصار ډیر بد ښکاری څه د پاکه خوله دی مقصد دا ده چې دې لپاره ده چې تو فم بی دندانو نه جوړ کی څه لپاره تفریقه ده په دې خلی کې او مقصد دا ده چې دې فم بی دندان کې نو چې ته نصار ورځای نو تا خو دې مقصد دا ده چې دې پاکه خوله نه هغه ایغه خوله سره چې تمیز را نه وست نو دا خو ته لکه یو قسم تغییر فی خلق الله کا ہے تغییر فی خلق الله کا نو دا نصار سیګریټ دا ټینه یو قسم په خلق الله کې څه کول دي تغییر کول دي چې پاکه خوله ته خامخا پلیته او بدبودارکه ګوره نصاری سړی چې نږدې تر ژغیری کنه خلی به بون درجی ته بونه پشاکیږي دای بنو تر پشاکیږي یا کما کړه تعال بوینه پشاکیږي ورته ویلای بنه چې خپه بشي شاجی ورپسې پوه شوې نه نه قرآن به په خوږې لهجې باندې چې کوي سړی وایي وحسن الصوت بلا او اذان دا شاعر الله نه دا د سړی په خوږ آواز کوي داسې نه ناخوش طرز آواز یې مرګې په در آوازش گویی رگ جامع گسلت زخم ناسازش ناخوش طرز آواز یې مرګې په در آوازش چې دونه بد آواز یې چې ته به وایي چې د روح هغه رګونه سیلی او د پلار هغه مرګ آواز په سړی بد شنی تر هغه باندې هغه نه د آواز در باندې بد لګی داسې سړی د اذان نه کوي دا خو هغه رونق ته مسلمانی ختمه اذان د خوش آواز سړی کوي چې بالکل پلار روان غیر اختیاری سړی خپه ورته چکی ادری چې اوهو سمزه وکړه ځکه دا شریعت چې دی اخکړی دی شاجی وضع الاسر عن المکلفین مکلفینو نه اسر او تنگی شریعت ایښې ده چې په مکلفینو دې تئی او دی وجوهاتو په بنا باندې شریعت مکروه کړی د امامت دی عبد او دی اعرابی او دی مجهول النسب دی داس خلکو عبادت هغه چې کوم دی امامت شریعت چې دا مکروه کړی دا ځکه چې کدا سه خلک امامت کوي نو خلک زینن داسې بد غوندې ګڼي او تا امام کړی نو څه ویلی نشي کله غریبان او بدی ګڼي نو داسې شیونو شریعت له مخکې نه سد باب کړی چې یو مجهول النسب سړی ده یو هسې بانډوچي سړی ده او مقصد دا ده چې باندو چې خو چې عالم نه کله باندو ولی خو سم عالم نه نه باندو دا مقصد سیاسي یو بدوی سړی دا نه قران سم زده دا نه چا درته مخ تشو سونو په سړی باندې بوج را درمی یا عبد د غلام د نو سړی طبعا نو شریعت زکه مکرو کړي او په تنګی کی محسوس کړي د داسې خلقو پسې اقتدا کولو نه پنځم نمبر وجه د تیسیر ابقاء شیء مما تقتضیه طبیعت اکثر الناس شریعت دیر کلتا یو شای پی اغا سابقہ حالت مانی پرشئی چی اکثر خلق طبیعت پی کمشی تقاضا کئی پی اغی حالت مانی یو شای چی پرشئی دا وجد تیسیر دا شه جی لکه مثال په طور یو جای یو مشر وي بادشاه وي هر چا زړه غواړي چې یاره دا دې امامت وکړي چې ما پسې مونځ وکړی او نیک سړی نو شریعت وایي چې په داسې موقع دې هغه سړی چې کېږي مخته کېږي دارنګې یو سړی کور کې خپل هغه یې دا نو هر سړی وي چې یاره ما په مسئلې دې بل سړی بل سړی نه ودرېدلی نو شریعت ایخته حق ورکړی ده چې هغه صاحب البیت چې وي حق بالامامت وي دارنګه نوی شینی وی نو طبیعت ته خلق دای چې نوی شینی ته ډیر مایل وی نو نوی پارا مقصد دا چې زیات ورځ مقصد دا چې اخکړي چاول دی او سره ورځ یا یو روایت مطابق درې ورځې تیرې کی بیا د دینه بعد بیا تقسیم چکی شروع کی ځکه چې طبیعت دیتا خلق زیات ور غواړي نو شریعت دې ټولو شیونو چې دا ګوره لحاظ ساتلای دا شجی ومنها او بل دوی وجوه د تیسیر نه دادا ان یبقا علیهم شیء چې پات کړای سی په دوی باندې یو شی مما دی اغنا تقضیه طبیعت اکثرهم چې هغه تقاضا دی هغه طبیعت اکثر خلق وی او یجدون عند ترک حرجا فی انفسهم یا دو بیا په خپل ځانونو باندې هغه شی پرې خدای شی بیا حرج محسوس کوي ک سلطان لک بادشاہ وقله هو احق بالامامه دا احق بالامامه ته موږ بادشاہ نه دوه رامیان ته منځونه ورجی چرتا نه ټوک فسکه فجر دی ثم یقسم بین ازواجه دین بعد دی بیا بیا تقسیم کوي بیا دی هغه خپل معمول مطابق چونکی سره تقسیم کیا ری وی تخپل خپل ورج شاجی بل شریعت دی دی لحاظ ساتل ہے چی دا اسی خوب وحشت رئیسی دین نبنا خبر ہے نو شریعت تعلیم دی علم او موعظت دا یو سنت ګرځولی په خلقو کی چی هفته وار یا روزانه داسی یو دی علمی مسائل دی بیانیږی چی خلق دغسی دین سره چوی جوړاوی او دغسی په دین باندې چکی عمل کی تعلیم دی او تعلیم راغی پکی تا تعلیم خو مقصد دا چی وختنه ده نو دا تعلیم دی او مقصد یو ځای ناسته دی مذاکره دی دی دین خبرو چې دغه سي د دین خبرو مقصد باغ چوي ترو تازه وي او دا سې نه چې مرجاو شي که په میاشت کی قوم ته دین خبره نشی نو دا قوم به چرته په دین باندې آراسته پیراسته شی ښایسته به شی نه نه نه چی روزانه دونه یو محدود وخت وی چی خلق نه تنګیږی او مقصد دین نوی نوی جذبه او داسې خبرې ورته بیانای نو بیا چوبیس ګنټو کې دی پوره چی تازه بیا ورته څه یوه واقعه او څه دین خبرې فرایض لاغ بیان کې نو تر بل وخته پورې بیا دی چی په هغه تازه شریعت دې دې لحاظ ساتلی جعل تعلیم العلم والموعظه سنه بینهم ومنها او بل دی وجود تیسیر نه دادا ان یجعل السنت بینهم چې طریقه وګرځول شي په مابین د خلقو کې تعلیم دی علم او موعظت امر بالمعروف نهی عن المنکر لتمتلئ به لتم تلئ به اوعیت قلوبهم چې ډک سی په دې سره هغه لوخي دي زړو دي دوی چې د دو زړونو هغه لوخي هر وخت د دین په خبرو باندې چې وي ډک وي فینقاد للنوامیس بیا به دو شرایع او احکامات ته غاړه کی دی من غیر کلفت او څه تکلیف په نی پکی دا دغه وجه دی تیسیر باندې شیخان عمل کوي په دغه وجه تفسیر باندې چکی شیخان عمل کوي وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم او رسول الله صلی الله علیه وسلم يتخولهم بالموعظه چې دو به یعنی يتعهدهم بالموعظه صحابه کرام به مقصد په موعظت سره چکول دا به یعنی ذمہ داری غوندې په ګرځولې وه او مقصد هفته وار او داسې روزانه داسې د دین خبرې به یې چې کړې دا به یې ورته کولې وم نمبر وجه دی تیسیر فعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما یدعوهم الیه لیعتبرو به اغنبی تخپل پکار دا چی داسی افعال کئی هغه عمل په خپله په هغه حکم باندې کوي چې خلق بیا د ده چه وکړي اقتدا وکړي خلق بیا د ده چه وکړي اقتدا وکړي ولی ځکه چې اسې خبرې کولو کې او خپل عمل کولو کې چې ډیر فرق خلکو ته وایي چې داسې کو داسې خپل د عمل نه په بیا هغه دونه مؤثره نه چې خپل ورته اول عملو کې ټول مقصد دا دی چې بیا عمل کولو ته تیار وي ومنها او بل چکم دی آدا دا ان یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعالا چی نبی علیہ السلام دا سی افعال کئی مما یأمرهم به چا دو تپیغا حکم کئی او یرخصهم فیه لیعتبرو بفعله چی بیا دو دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغا فعل چو کی اعتبارو کی نو شریعت کے دارا غلی چاگا نبی با خپل امت تی پارا دی دی پارا چی امت تی دی اقتداو کی اغا افعال با پخپل کئی تاسو پدی خبر باندې پوښ شاجی اتم نمبر وجه دی تیسیر الدعاء للتهذیب والکمال دی ملت تهذیب او کمال دی پارا با اغا نبی دعاگانی هم غواړي ولی دعا هم یو لوی اصل دا او یو لوی شای دا او دی طول عباداتو چی دا مغز دا ومنها ان يدعو الله تعالى ان يجعل القوم مهذبين كاملين او بل داده چې کو الله تعالی نه دعاګانې غواړي خپل قوم دپاره چې خدای دو مهذب او کامل کې ځکه په حدیث شریف کی داسی امام پاره سخت سزا وعید راغلی ده چی داسی امام آ مقصد ناکام ده چی دی ټولی دعاګانی خپل ځان دی پاره غواړی او خپل هغه قوم او هغه مقتدیانو دی پاره څه دعا نه غواړی نه نه مقصد دا پکار دا دین کی چاغه قوم دی پاره ملت دی پاره ایغه پاره بسړای چ غواړي دعاګانې غواړي ګور خلق پدی باندې خوشاله کیږي چې امام سے ته دعاګانې غواړي او کنه چوک بیماران خدای شفا ورکي داسې دا اخوندانو ته ډیر شی طریقې ورجی او مقصد سم داس یو پړای وسره واچي سپ دغه عمل کوي او سو ته نور سمي کیسې ورجی پورا هغه جوړ کړی کني ته ته دعاګانې مکو بیا بس در لدر کی دیر شه شجی نزول السکینه بتوسط علی السلام بل امت ته پاره دا چور دی یسر یو هغه دا کنه چې دی حضور صلی الله علیه وسلم دی وجنه په دوه باندې سکینه نازل دلا ومنها ان تنزل عليهم سکینه من ربهم بواسطه الرسول فيسير بين يديه بمنزله من على راسه الطير نو دو ګرځیدل پام یعنی مخامخ ته حضور صلی الله علیه وسلم داسې او منزلی دی اخ سړی لکه دی اغه سر باندې چوي مرغوي یعنی مقصد دا دی چې دی حضور صلی الله علیه وسلم دی وجه نه په دو باندې چر نازل دلی سکینه نازل دلی رحمتونه بچکی دل نازل دل بل لسم نمبر وجه دی تیسیر ارغام من اراد غیر الحق بتایسه چې شریعت پا داس یو کس مایوس کی شریعت به داسی یو کس چه کی مایوس کی چه هغه مقصد دا چه دی غیر دی حق چی اراده ای دی غیر دی حق اراده ای شریعت په داسی کس چه کی مایوس کی لکه مقصد دا چه یو سړی میراث تا زړه شوی دا او په غیر حق طریقې سره د میراث حاصل هغه خپل مقصد دا چې سړی چې مړ کو نو دای به میراث نه چکی محروم کی چې چوک بیا داسې ونه کی چې چوک داسې بیا ونه کی نو لا ينفذ طلاقه د ده طلاق ته نه واقع کیږي نو دی وجه نه چې دو خلق مایوس شي چې او دا خو مې که مجبور که او په مجبوري نه مې طلاق واچو نو هغه طلاق واقع کیږي نو خلق په بیا داسې نه کوي تاسو په دې پوه شو خو مونږ احناف رای په دې کې څه ده جدا ده مونږ وایو چې نه د مکره طلاق واقع کیږي دو وایي چې په دې کې آسانی ده بیا به خلق څوک مایوس پشي نو چې مایوس شي بیا به مقصد دا دی چې څوک څوک په دې باندې مجبوروي نو چې غربه او غربه وي چې هله طلاق اچوه تا یې ښځې ته زړه شوی ده چې بیا تا ته چې څه جایزه شي نو مقصد بیا چې په طلاق ته مکرا واقع کېږي نه نو دوی وایي چې آب مایوس شي بیا به داسې نه کوي او مونږ وایو چې نه نه مایوس په نه شي احناف ته ډیر دقیق رائے خدای ورکړی دا احناف ورته چې نه نه دا سره به مایوس نشي دې سره به دایل دینه په غټي ګناه باندې چسی برنګ اختصی مړ به کی سبا ځکه چې هلته خو دی جذباتو اخیستی ده چې هغه ښځې خامخا کول غواړي نو چې بیا مکرا طلاق نه واقع کېږي دغسې خو به بوالو لا په هغه سره هغسې که نه او چې بیا نه واقع کېږي بیا به سبا بل صورت ده خواته نه بیا بچي مرګ به وي مړ به یې کړي چې هغه مقصد دا ده چې مېړه یې مړ شي نو بیا به ده ته صورت چې شي نو مونږ وایو چې مونږ د خلق د مقصد دا مونږ د مصیبت نه مونږ مذهب مطابق بچ کېږي تاسو نه دونه نه بچ کېږي هسې تاسو په دې خبرې پوه شوئ دا د هغو مقاماتو نه ده چې امام بخاري په احنافو باندې په دې کې رد کړی ده په قال بعض الناس سره یو مقام چې ده آ دا ده یو مقام دا ده بخاری چوک وای دوره طالبانو ته ان شاء الله مخ ته راشي خو مونږ رای ډیره چې دا دقیقه ده د احنافو ډیر دقیق نظر خدای ورکړی او تاسو سوچ وکړو چې مکرا طلاق اول خدا ډیر کم نادر دا کسی واقع کیږي او که وشي نو په کار د واقع شي یا به خدای بله مینده کی ور وبوی شوی واقع دي شي خو که مقصد دا چې واقع نه شي نو بیا به څه چل جوړ شي بیا به یې خامخا مړی ولې سل واري داسې شوي نه دي ښځو لپاره داسې نه دي شوي چې مړ کړي دي مړ کړي دي چې ما ته داسې شي هغه چې هغه ته چې بس دا مړ کړه خلاص مې کړه زه یې تا یم هغه ډېر لوی فتنې دي که نه خدای مو ونه ساته شه شه جې ډېر لوی فتنې دي خدای مو د دوه مکر نه ساتي داسې خبره ده خوشا صاحب دا سرائے دا والمکرا فی الطلاق لا ينفذ طلاقه فیکون کابحا للجبارین من الکرا نو دا به معنی سی لپاره دی جبارینو دی اکرا نه آبا سبا اکرا نه کوي ولی اذا لم يحصل غرضهم ځکه چې دو دې سره به دو غرض په دې حاصلېږي نو سبا به په دې مجبورۍ نه ما درته خپل مذهب بیان کړ ښه جی بل نمبر تی نمبر گیارہ یولسم نمبر وجہ دی تیسیر تشریح ما فیه مشقہ شیئا فشیئا گورا چی کم شی کی مشقت وی نو دی ایغی تشریع تشریع ما فیه مشقه شیئا فشیئا چی کم شی که مشقت وی نو شریعت کی اغا تدریجا تدریجا دی ایغی احکامات چی دی راغلی دی اوس گوره که فورا حکم راغلی وای چی شراب حرام نو نسوار چوک نسواری سره داسی زر نسی پریدا ولا اول چندک وڑا کی بیا داسی داسی چنے اورا بیا اخیر لاچی پخلی کی کی دی الی الی غریب چکی پریدی نو شراب به څنګه پریدول داسې نو شریعت داسې مشقت حکم چې وی هغه په تدریج تدریج سره چکه تشریح کوي اول ورته ویل چې ګوره مقصد دا چې دې نقصان نقصانات له فواید نه چې دي زیات دي نو زینن خلق دې خبره ته شو تیار شو بیا دا چې موس په وخت باندې تاسو دا مسکو نو خو د صحابه کرامو منځونه نو آخو با مقصد دا چلا کا چوبیس گھنٹے کے سولہ گھنٹے بالفرض اسی مثال چوک تر تو وہی چھ تبا نصار نہ کہے یا به شراب نه څښې نو بیا پوره دې سره سړی چې څیرمن شي بیا دې نه بعد چې دو ښه ذهني تیار شو بیا ورته ویل چې دا بالکل قطعا اټله فیصله ده چې دا حرام رجس من عمل الشیطان نو دارنګې شریعت دونه د تدریج چې دا لحاظ ساتلی ده چې کوم شي کې مشقت وي نو د هغې تشریح چې ده آ شیئن فشیئن را درومي دارنګې ته نه ګورې هغه دی حضور صلی الله علیه وسلم هغه ته چی اول مقصد دا دی چی هغه هغه والا چی ورته ویل دی کعبه والا چی دا زه بیا سمه نه جوړوم دیو جن چی مقصد دا چی قوم لا نوی دا نو شریعت کی دا سی شینا چی هغه مشقتونه ای پکی نو ایغه تشریح چی کوی یعنی مقصد دا چی شیئن فشیئن لا دارنگ اول صورتونه با مقصد دا چی ایغه کی ذکر دی جنت او دینارو دین بعد بیا چی خلق سره عادت شو بیا مقصد دغه سی احکامات ورور چی کدل راتل دغه سی احکامات ورو ورو راتله شه جی ومنها او بل چکم دی وجوه دی تیسیر ندادا تشریع ما فیه مشقه شیئا فشیئا الله یشرع لهم چی مشروع دی نکړی سی قوم دی پارا ما هغه شی فیه مشقه چی پیغه کی مشقت وی الا شیئا فشیئا مگر هغه دی شیئا فشیئا مشروع وی وهو قول عائشه رضی الله تعالی عنها ادا مقصد دی قول دی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها دا انما انزل اول ما نزل منه سور من المفصل فيها ذکر الجنه والنار چ پیغه کې باندې جنت او دینار ذکرونه ثم اذا صاب الناس بیا چې خلق دې سره عادت شو معتاد شو ال الاسلام او خلق رجوع اسلام طرف ته مقصد دا وکړه او خلق اسلام طرف ته دغه سي عود رکاو راتل نزل الحرام والحرام حلال والحرام نو اوی احکامات نزول شریس ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا کدا سے اول اول حکم نازل سلام چې دا شراب مسکو لقالوا لا ندع الخمر ابدا نو دوی ویل چې نه موږ شراب بالکل نه پریدو ولو نزل لا تزنو کدا سے راغلی وی اول اول سیخ دا حکم راغلی وی لقالوا لا ندع الزنا ابدا نو دوی ویل چې نه دا موږ نه پریدو نو دا شرعي احکاماتو کې چې دا تدریج سره ورو ورو تاسو اگر راغلی دي دا دی یسر وجه دا چې په شریعت کې چې یسر دا بل وجه دی تیسیر دولسم نمبر ادا دا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدا سی کار نہ کئے اللہ یفعل الرسول ما تختلف به قلوبهم چی پا ایغا سر دی دو قلوبو کے چرائیسی فرق رائیسی او خلقو کی انتشار رائیسی نو داسی دین کی به داسی کار نه وی لکه ما تاسو ته مخکی وویل چی دی هغه کعبی خبره ما درته بیان کړه چی حضور صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمائی چی حضور صلی الله علیه وسلم فرمیل چی دا بناء ابراهیمی په هغه باندې نه ده نو ما زړه غواړي چې هغه سمې جوړ کړي نو حضرت عائشہ سے فرمایي چې ما ورته ویل چې حضور به ولی هغه سمې جوړه نو دې ته ویل چې دا تا قوم چې دا کنه دا نوی نوی مسلمان شوی دی بیا به وایي چې الله دغه نبی ته وګوره راغی هغه خپل کور پسې چکه وران کړ مونږ بتانو پس خو لګیا وو هغه خپل کور چې کوم هغه دی بیت الله بولی هغه پس چې وران کړ نو خلق منس کې بس افتراء غوندې او چې میګون یا به چې شوري سي دی وجوهات مو بنا بس دغه باندې چې کوم تثبیت کوم نو شریعت دور دی عرش چې لحاظ آ ساتلای دا عرش چې دا دور لحاظ ساتلای خلق ته پر جمع کی که نه پر جمع کیدل بلکل یې پریږده او کلمه حق چکه بلند که چه دا شی چه دا ناروا ده او که چوک خفه کیږي شل واری دی چه سی خفه شي په دې کې به لومة لائم نه به سړی یریږي نه دا په امور مستحبو کې دا خبره ده ګوره یاد ساته داسې نه چې یو بدعت ته زه دې هغه نه کوم په بس نه رنګ ځکه چې خلک په دې خفه کیږي زاړه مولایان خفه کیږي چې زاړه مولایان د خدای شل واری چې خفه کی ولی مقصد دو ټول عمر د خېټې د حرامو چې دي ډکې کړي دي په بچ نه نه په دې کې ګنجایش ګوره دې کې تسامو چرته ونه کو البته حکمت عملی کو مداهنت فی الدین بنه که البته حکمت عملی نه چکو کار اخلو حکمت عملی نه چې ځان سره ملاو کې او تو چې تو چې یار مونږ مخ کې غول خړلی اوس نورا دینه بعد نه خرو مونږ مخ کې مجبور وو مجبوری وا په بچ داسې نه چې هغه خپل غیرت په خپلې کیسې نیولي او ته ورته یې دو لحاظ کوې چې یاره بیا به دو خپه شي سپین ږیري دي هلکه چې دی په ګناه باندې غیرت نیولی دا ته مقصد دا دی چې په دین غیرت نه نیسې ومنها بل داد الله يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تختلف به قلوبهم فيترك بعض الامور المستحبه او چا چې دغه له ساتلای په ایغو علاقو کې لا تر اوسه پورې هغه بدعات چې موجود دي او رکشوي نه دي اچا چې دغه نه لحاظ نه ده ساتلی سی ټیک ته ورځ دوه یو شور غوغا جوړه سی خو بس بیا خدای چې کی ورک کی ان الباطل کان زهوقا اچا چې دغه لحاظ ساتله ایغو ټولو علاقو کې زبر ګوت په ګوت باندې تر شو ایغو کې بلا پوری چی بدعات موجودی چې دغه مصلحت ته چې دی قتلی دی الله يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما تختلف به قلوبهم فيترك بعض الامور المستحبه لذلك نو بعضی امور مستحبه دی دی وجنه پر خودل شي وهو قوله صلی الله علیه وسلم لعائشه رضی الله تعالی عنها لولا حدثان قومك بالكفر لنقصت الكعبه مخکې مې ته بیان کړی وبنیتها علی اساس ابراهیم علیه السلام بل ضبط اعمال البیر لیسهل فعلها بل د اعمال دی بیر شریعت منضبط کړی دی او دې پاره یو ضبط او په ضبط کې چې راوستي دي داسې نه چې اودس کو اودس طریقه یې نه ښودلې موس کوه موس طریقه یې نه ښودلې نه شریعت کې داسې نشته نه ضبط یې کړی ده یو تعیین یو حد بندي شریعت کړی ده چې خلکو دې پاره هغه عمل چې سي آسان شي ومنها او بلداد ان الشارع امر بانواع البر ها البته خو دا ضبط یو خپل حد ده شریعت گور عجیب نظام دا کنا شاہ صاحب دا سی دقائق خونو بیانے کنا شریعت ٹک تا دی احکاماتو ادی اعمالو دی بیر اغا انضباط خوی کڑای دا خو اغا انضباط کی افراط ندا کڑای انضباط کڑای دا خو انضباط کی افراط ندا کڑای ګوره شریعت دا خو ویلی دی چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب نو تعین او یو حد بندی خو کړی د یو عمل دی بیر خو دونه نه دا کړی دون افراط نه دا پکی کړای چې تا ته باندې سوره فاتحه هغه حروف معلومی او مقصد دا چې بالکل هغه مخارج دو حروف معنی بتا علمی او دا ټول شینا بت چکولای سی بیان ولای چدا کدا سے حد بندی کړو بیا بشری احکاماتو کې چو کنی بیا به مشکله وه خبره بل ضبطها بالارکان والشروط والاداب ونحوها بلکه ټول فرایض ضبط کړی دا په ارکان و شروط و آداب ونحوها سره هر یو کې بیان کړی چې دا ارکان دي دا شروط دي دا چې دي آداب دي ثم لم يثبت الارکان والشروط والاداب کثیر ضبط خو بیا دا ارکان شروط آداب دای په کثیر ضبط سره ندی منضبط کړي چې بالکل حد درجه انضباط کړی و تشدیداتها و حرکاتها و سکناتها دا یې نه دی بیان کړی چې دور حروف دی پکې دونه پکې حرکات دی دونه پکې سکنات دی داسې دا شریعت نه دی بیان کړی وبین ان استقبال القبلہ شرط فی الصلاۃ شریعت خدا بیان کرے دا چ استقبال دی قبلہ شرط پل مانج کے ولم یبین قانونا نعرف به استقبال خدا قانون نے بیان کرے چ پیغا سر من استقبال چ کو پیجنو اساں اسی طریقے سر چ دون زاویے او داسی او فلانا نہ نہ بس عام عرف کی چی کوم هغه جهت بیا ګاڼه سی بس هغه جهت تی چا ګاڼه سی بیا کعبه ګاڼه سی وبین ان نصاب الزکات مئتا درهم دا خو بیان کړي خو ولم یبین ان الدرهم ما وزن چې درهم وزن به سونه یا شکل به سونه یا څنګه مهر به پلګیدلای دون زیات حد باندې دانشتا دارنگی وحیث سوئلا مثل ذالک اکا دغسی امورو کی بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا مقصد دا چی سوال شوئے دا لم یزید علی ما عندهم نو چی کم بدو کی عرف کی کم شئینا پا ایغا بانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیر تشای ورزیاتی کڑائے ندا پا جواب کی ولم یاتهم بما لا یجدونه فی عاداتهم فقال فی مسئلت حلال شهر رمضان ګوره صفا یې ورته وویله په هلال د شهر رمضان مسئله کې فاذا غم علیکم چې کله تاسو باندې خفا راشي فاکملوا عدة شعبان ثلاثین نور څه ساینسي تحقیقات نه وقال في الماء يكون في فلات من الارض ترده السبا والبهائم اغه ورلا ورزیه دا شینا اوس دې سو حکم د مخ عربو کې خو بس دغه چې باران نه به شو ځای په ځای به تړی وي زور ځای نه و په هغه کې به وبو درېدلې لکه مروتو علاقې کې به ځای په ځای په هغه غرونو کې فرمان اوبه به نه ودرېدلې تړې او په غرونو کې او مونږ به ورته تړه ویله تړه تړه مونږ دې ته ورته وایو چې کلي سره به دونه غټ غټي ته به وایي له وړوکی ډیم ده یو وړوکی چې دا ډیم ده او سخت سلام دی هغو خلکو ته چې دا دو په خپلو لاسونو جوړه کړې وي اوس په وینه ځنو کلو کې شته د بیګو خیل کې شته په دې وانډه امیر باندې تړه ختلې وه چې دا کورونه یې وړي وو هغه چې وشلېږي که نه هغه کلی وړي دونه غټ ډیم غوندي دا به یې په لاسونو جوړاوه په غویانو باندې به یې ماتاوه غوندي او بیا به یې مقصد دا خاوره باسله په اوښانو او په غویانو او په سرونو او یو غاټ لکه دا مدرسې صحنه داسې یو غاټ زور ځای به یې جوړ کړه او دا جومات وره به یې غټ غټ چو بندونه وه دونه به چپړ چپړ داسې به سم ګاډی په تلای سلای پوچا هغه بند باندې او دې کې به بیا مقصد دا چې د بارانونو اوبه آب پکې جمع کېدلې دې ته به تړوي نو په دې کې به خرو میتیازې کولې او مقصد اوښانې پکې کوا ماشومان پکې لامبا او سکلو ته وړه دونه زیاتې اوبه به وي نو داسې به کله ځای په ځای جمع شوي ما یاد دي چې مونږ علاقې کې به ځای په ځای جمع کېدلې اوس دغه شی نو دې ته زناور ورځي سکاک ونه کوي هغه کنه نو دې تپوس صحابه کرام ونه وکړي چې حضور دې څه حکم ده نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته ویل اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث چې کولتینو ته ورسېدي نو هغه مقصد دا دی چې بیا ګندګي چې کوم دي هغه په ځان باندې دي موږ داسې چې هغه ګندګي په ځان باندې نه پرېږدي کولتۍ نو مونږ دا معنی کړو چی یعنی دونه جاری غوندی وی او دونه زیاتی چی هغه ګندګی په هغه باندې اثر ښکاری نه امټ کوي معنی نه کو نور حدیث الکلتین کی وضاحتنا اختلافات اذان لا مسئلے دی حدیث کی بوای واصله معتاد فيما فيهم كما بينا نو دی اصلا معتاد په دوی کی کما بیان لکه مونږ چدی بیان کړی خو البته دا زیاتی وبی نو که ګندګی لګونه پرشی هغه مقصد دا چې لاړ شي هغه پتا نه پکې لګي تاسو په دې خبرې باندې سر خلاص شو دغسې خبره ده چې کومه یې درته وکړه والسر في ذلك او راز پدې کې دا ده ان كل شيء منها لا يمكن ان يبين الا بحقائق مثلها في الظهور والخفاء وعدم الانضباط فيحتاج ايضا الى البيان وهلم جرا او راز پدې کې دا ده ان كل شيء منها چې هر شی دې نه لا يمكن ان يبين الا بحقائق مثلها في الظهور چې مگر پداسې حقایق سره چې مثل دې په ظهور او خفاء کې بیا به گنجایش بالکل چی ختم شی نو ځکه په شریعت کې ډیر زیات تعینات توقیتات دانی ومن حيث ان ان الشرع يكلف به الاداني والاقاصي كلهم بل په شریعت باندې خو اداني او اقاصي ټول مکلف دي نو کدونه زیات حد بندگانی بیا بچسی تکلیف جوړ شي وفي حفظ تلك الحدود على تفصيلها حرج شديد اس کا دغه سی مقصد دا چې دا حفظ دی حدود على تفصيلها ضروری شي نو خلق باندې بچسی حرج شي نو دا به څوک یادوي چې مثال په طور باندې په سوره فاتحه کې دونه شدونه دي دونه حروف دي اوس تاسو مونږ ته پته نشته نو عوام دا کلو خلق او زمینداران دا په دې باندې څوک پوهیږي نو په دین کې حد بندي شته خو دونه زیاته حد بندي بیا نشته و ایزن ادارنگی فالناس ازاتنو بی اقامت ما زبط به البر اعتناء شدیدا لم يحس بفوائد البر بلکہ بیا داس نری نری حسابونه شوری سی کنا نری نری بیا خلق پدی کې ټول هغه قوت صرف کی خلق به ټول اهتمام اقامت تی چا ته وکی ما ضبط به البیر چی هغه بیر په کوم شی سره انضباط شوی ده ټوله توجه به هغه ته یی نو چی هغه ته یی بیا چی هغه د دی بیر چی کوم فواید دی او نتیجه ده هغه نه به چه سی غافل شی اوس چی په تا لمانځه کی دا ضروری وی چی دا حروف په یو سره شماری موس کولو کی او د شدونه بشماری پوه شوې او مقصد دا دی چې د مدونه هر شی به شماري ته رښتیا وایې چې د بیر چې کوم د لمانځه لمونځ یو بیر ده د دې چې کوم فایده ثمره ده چې هغه الله طرف ته توجه ده هغه به تا برابر شوې وه نه به برابر شو ولی امام ابو حنیفه صاحب دی یو قول مطابق دی فارسی قرات باندې ولی فیصله ورکړې و دی جواز دی وجنا چی دا مقصد خشوع خضوع برقرار سی ځکه چی په عربی کی ډیر زیات چپ پروت ته سلاست نو هغه ذهن سړی دی هغه عربی بلاغت ته دروی